والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما زبح على النصب وأن تستقسم بالأسلام ذالکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني کنا سره دې زیرا سے کنا شان اچھا جی داینه په دغه شې چې کیم نه کنه حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل سبع دا ټول چې کیم دي کنه دا محرمات دي کنه شام الا ما زکیتم تک بشر غلا را کنده بشر غلا کنه مگر هغه خو سکه چې تاسو شرعي طریقه سره ذبح وکي الو لکه د خدای پاک چې کیم در جواب کو هغه سیک د سیک د خدای نه ډاریری چې کیم نه کنه په نادیده باندې په عیب باندې او منعت د بعد ذالک فاولائک شا لین الایت اول ول آیات تر اخره پر کنه شان لین په دې خدای د شکور بیان لوګلو کتاب الذبائح په دې حواله چې د ذبح بیان او الصید په دې خدای د شکور ولا بیان لوګلو کنه وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چه تو سه دی یو قوم سره دشمنی وی دادا ور برانگ احتاو ور تس نکو تو سه لره پا دی خبره بنده چه تو دی مسجد حرام نا خلق مانه کوي دی خدای دی کرنا خلق مانه کوي کنه نا که دشمن دی ویا خدای دی کرنا چه کم دا کنه دشمنی دی و جنما مانه کوي او بل غایت سے دارو غلی چه المنخنقت والموقوزت والمتردیت کنا ایدیغ تفسیر عبداللہ بن عباس صاحب کو چه المنخنقه تو کیم زنا ورته ویل شي ایغه زنا ورته ویل شي تخنقو چه هغه په مړی شي ټینګ کړل شي فتموتش بیا مړ شي کنه تربت کړل شي بیا ټینګ شي کنه دې ته منخنقه ویل شي الموقوزه تو دا کیم دا ویل شي تضرب بالحسب ایغه ته ویل شي چې اول شي چې کیم دا یتضرب بالحسب چې وی وای ایغه لاره په لرګي باندې کنه او په لرګي باندې وای کنه شا ایغه ته چې کیم دا کنه موقوزه ویل شي دا نه دا ویل شي فصبح بیا علول یکا وکول او بیا خورا کانا و تی علول کلا دی نوی دا غاسوی جکیم دا کانا نخوره دا نتیحا و دا موقوزا و دا متردیا وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن حاتم صاحب لي چې مو پښتنه وکړه د رسول الله رکنا عن سيد المعراج دی غشکور د غشي په باره شه معراض دا غشی ته ویل شي کنه دا ساریه تیروي او نره چې کیم ده کنه دا سه غوټ وی کنه نره تیروله نه وي پښه بده دې طرف پېښ کنه تیروله نه وي خو دا ساریه تیروي کنه شام بیا دا که چیرې په دې تیره طرف باندې ور ورکه دې شکور تا کنه په سیر شو کنه شا دا تیره طرف یې نه دا په سیر شو بیا چې ته ور سره دې شکور چې مړ پرېتوي بیا خروج دې تیروله خو چې خدای نوم دې په خستوي اول کې دا غسر خلاص او او کله مثلا د تیر طرف نور ورسېدو بلکې غسر ورتلو ورتلو داس کو ولاګېدو کنه ویني داس داس کو ولاګېدو په پلانې بیا دا چې کیندا کنه موقوزا دو کنه ا دې توقیز ویل چې لکه په لاور چې شای وای کنه دا په دې غسی دې دا انده په پلانې په ولاګې دو کنه دا دې زیر دې واجنا مړ کړو دا شای کنه تیر ولې دې واجنا نه مړ کړه کنه دا بیا وقیزا دې خروج بیان درو وسالو هم سید الکلب هم بشتنا وګړه د رسولم برک نه دی غشکور د سپی په بریش کزه دا سپای سره کنه دا چشکور د ترون سی مړ یې روري دیتا اې دې خورو کرو دا خو دې پر شرطینا دل کا یو شرط کې دا چې د سپای یا د بل زنوال دا معلم می تعلیم دې ورکړی وی کنه شایوا دا دویمه دا خبره چې دا سپای او تو په خلص کراوی خپل نه وی لوړ پسې کنه شاه درېمه دا خبره چې خلصول کوم شي د خدای نومه وته او خسته وی کنه شاه سوچ می دا کنه او سلورم دا خبره چې دوی خورو کنه اشکور نه نوی کړه کنه شام پنځم دا خبره همیش په مذهب شدا ده چې ویل تی لسکی وسنه سرنګ ولا و زخمی کړاوی چې همیش خلیل امر ګناګر جوړا شي چې ادم مصفحه ده وتلی دی کنه کا پنیک پرې وی کا مخ پرې وی کا ګډه پرې وی چې چیرته وی امر لسکی وی سیر کړاوی چې کیمنه زخمی کړاوی وی کنه شا دا شرطونه چې په موجود وی کنه بیا دغه فروق چې دا درو ده خو یو دا ضروري ده وسألتو عن سيد القلب فقال رسول الله برکت او فرمایل ما امسك عليك هغه چې رسول کړی په تو باندې باندې د فاروق نبی زنه کړه تو ته راوړی په کول بیا فرا فین اخذ القلب من قلب فین اخذ القلب زکاتنا تو به دې کنه فکول بیا فرا فین اخذ فین اخذ القلب فإن أخذ الكلب زكاة دا نیول دی دغه سپی سدی کنه دا ذبح دو کنه چې سپای معلم سپای وی کنه او دې تروین سی کنه دا ذبح دو نه را اختیاغا الولول ته ضرورت نشته کنه شم فإن وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره کچر من دلو تو سره د سپی خپل او كلابك یا جمع سی غره ولې سره د یغه معلم سپی خپل چې معلم سپی له بشکور په چلا غلې وی کنه شاه دوست مسلمانه ولم تذكره على غيره يا خپل سپینا غیر په بل سپی خو دې خدای نوم نه چې کیم نه کله ذکر کړه ودا خو یې غیر سره نه ولا کنه باب سید المعراض دا باب د په بیان دی غشکور دی غشی شي په دې کې چې د سید المعراض مزداق دی ته بیانوي اورس یې بیار دی چې باب ما اصاب المعراض بعرضه پیش حکم دی ته بیانوي چې د شکر حکم څه شي دا په دې باب شي مزداق دی ته بیانوي چې دې سم مزداق تا کنه او یره په مړ شي کنه دا لکه بل ور دې جواله وی دا شای کنه ځکه چې غوندونه خو تیر نه وی کنه شاه سوچ مې نه کنه دا مو کو زادو وکرهه صالح من به چې مو کو زادو دا مله چې دا حرام ده وکرهه صالح بونه و دې لرا مکروب لید سلیم یا او قسم یا او مجاهد یا او ابراهیم یا او عطا یا او حسن یا کنه اې دې ټول دا چې کیندا کنه مکروب لید حرام نه ده بلې وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي قال سمعت ابي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال اکثر د اشکور متعلق چې کیما حدیث دی علی ابن حاتم صاحب نه ډیر روغلی دی کنه قال علی ابن حاتم صاحب لی چې سال رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج فقال درته وی چې اذا صبت بحده سواء چې ورا سوالو کې اشکور ته په تیر طرف دی دغه غشي باندې فقل و اذا صاب بعرضه سواء چې ورا سری په پلانې باندې فإنه لم يمسك عليك ذکا چې د سپی نه در نیولا د شکور په توبه نه تو ته در نیولا انما امسك على نفسي دا زون تر نیولا دا قول د مو ته چې ارسل قلبي زه کلا کلا خلاص کو ولا د سپای په شکور په صفات دو ما هو قلبا قلبا اخر بیا میمه د خپل سپی سره یو پر سپایا کنه چا مونږ یې راغلا قال رسول الله برکوه چې لا تاكل فإنك انما سميت على قلبك ولم تسمي على الاخر دوما صاحب المعراض به عرض هي هغه چې ورور ته به غشه په پلنې باندې بیا دې غي خروج چې ده نه درو دا حکم باندې و وی قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن امام بن الحارث عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان نرسل الكلاب المعلمه چې تعلیم ورکړه شو وی کنه سپی دا ویل شي و دا نه را زناور څه دي کنه دیتا کلاب ویل شي کنه شام قال رسول برکو فاجدو ما هو قلبا اخره تشو عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرسل الكلاب المعلمه قال رسول الله رکوفر می چشکور چې مرده تروری کول خړای ما امسکنا عليك هغه چې می ولای په تو باندې قلت موته چې فهم قتلنا کمر کړای قال رسول الله رکوفر چې وان قتلنا اگر کمر کړای یا کنه خړای قلت بیا موته اول چې ان نرمي بالمعراض بشو بشتل کې بده غشي باندې سرنګ چې په ورسم مړ پریت یا غشکور قال رسول برکو فرمایي چې کل ما خزکا خورا هغه خزکا چې په ننوته وی دا غشا کنه خزکا چې سیره لایي کنه اې دغه چې کیمه شکور لره مره په تیرې ورسېدلې او ما صاحب به عرضی فلا تاكل باب سید القوس شکور دی غلم دی وقال الحسن حسن بصری صاحب ویلی دی و ابراهیم ویلی دی اذا ضرب سیدا سواد چې وای یو سره شکور و دا غا اندام دا چه کم دا کنه نخوری وقال ابراهیم اذا ضربت عنقه او وسطه سواته چه اوه مکندائی ده ده غشکورا کنا یا مثلا مانز ده غشکور چه کم دا کنه پر مانز یو چه نیم که کنه فکل هو بیا خورا کنه شا خورای و کچیر مثلا ناس بی چه لکا غا کپری طرف تا چه کم دا کنه دیر بی کنه و دا پسی طرف تا کام بی یو سولسی یا بسولس نا کام بی یا دا شه طرف ته چې د کیم یو سول سه په صورت نه کام نه دا مې ته تا دا و نه خره کنه شا و دا بکی نه را دا لکه هغه ټول شکور دا کنه چې ته ورته نه مړو دې خروج چې دا دا بیا راو دا کنه شا اچھا جی وقال الاعمش عن زید ویری اعمش صاحب د زید ابن وهب نه چې استعصى على آل عبد الله حمارنا استعصى و دا غازینا تا شو کنا شا استعصا على آل عبداللہ نفرمنی وکړه پیغه آل عبد الله باندې حمار یو حمار وحشی مره ونه وته شلو وشتلا وکړه وته شلو فامرهم عبد الله بن مسعود صاحب امر وکړه دیتا اي ضربوه چې وای دلرا حيث ته یو سره کین دی په نوال کې وتا سونی کنه ولا وای کنه او بیا چې کیما ټوکړه نه جدا شي دعو ما سکتا منه بیا دا پریل دی آغا ٹکڑا چه کما پریل دی ده درا کانا چه کما ٹکڑا ده نه پریل دی کنا آغا ده بیا پریل دی آغا نخوری آمه ایتتا ده وکلوه بکی نره ده همار وقتی لره ده خوری کنا وبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبر النبيات بن يزيد المشكي عن أبي يدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت معرض كل شيء يا نبي الله إنا بأرض قوم میش غیب هم ذکر یو قوم شی چا قوم سکتا چه ده اهل کتاب دی میش هو ده اهل کتاب ده یهود و نصرا قوم ذکر شیی کانا شم افنا کلو فی آنیت ایم اصلا که خروکی میش پلیشی ده دیشه و به ارض سیدن قوم ذکر ده شکور شیی میش خاصی ده قوسی ده کلوی میش خوش شکور که بدن ده اخبر سرا و پسپی اخبر سرا اللہ دی آغا سویلی سبه محلمینا حذف دا کونی غراولو حذف اصل چه دیده چه پده دوی گوته شه کونی غراوه کنه شا خدا خوڑه ولی تشگی غره دی کنه شا بندوکا دا غندوری چه دا غراوه کنه شا دا دا سه سایده چه پده بند خونش کوری نش و نه پده بند دشمن زخمی کوائی شه کنه شا خواه تیده خلق تا تکلیف جراوه چا پا غوشو لگی موت چا پا سترگا شوا لگی رندش کنه خلق تا تکلیف تا بده شه رسول برک دینا نهی کریدو وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن قامس بن الحسن عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا دوله دی سړی يحذف چاغه چې کینه په ګوته شه د کونی غرول کو فقال له بیا عبد الله بن مغفر صاحب ته ویلا چلا تحذف وشتل ما کا سړا فین رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن الحذف رسول برک نه کوي دغه غرول نه ولكنها قد تكسر سن لكن دا غراول سدي غنا دا کلا کلا چې کیمنه متوي غشینا وتحت العين کلا کلا وبوسي وړندوي سترګ غنا دا ابي عبد الله بن مغفل صاحب کنا دا کی ثابت او کړه لای دي سړی دا کنا چې دا غراول باکا ثم راه ابي عبد الله بن مغفل صاحب ولید له دفرای بعد ورته یې دنا بعد ذلك ورته یې دنا یخته چې بیا غراول کړه فقال له عبد الله بن مغفل صاحب ته ویلا چه احدثك عن رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تو دا حدیث بیان او رسول مبارک دی طرف نه جانه عن الحسب او کرے الحسب وانت تحذف تحذف وتدا غزغر اول کې دانته کې دا رسول مبارک طریقہ نه مانه سنت طریقہ باندې عمل نه کې لا اکلمک قضا و قضا زه خبر نه وکړې تو سره دمر دمر میندا کنه مره مشاله پر وځه تو سره نه نه ورغلا چې ته رسول مبارک یو خبره په بندینه کې باو من اتنا کلبن ایره چا چه وسطلو جه کم نکنا ریر ده اکرلو جه کم نکنا وینی ولو سپای لیسا بکلب سیدن چه نوی سپای ده شکور او ماشیتن یا ده رمه ولا چه رمه حفظات پو بنده که یا مثلا شکور پو بنده که ایده ولا نوی آخی ده غاز پای وی کنا شادا ده کنا ونی وو وابي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا کیم زوی چې ونی ول سپای لیس به قلب ماشیه ته نه چې نه اسپای دي زناوره باندې درمه ولا او زاریه ته نه نه عادتي د شکور نقص كل يوم من عمله قيرتين کمری هر ورځ چې کیم دا یا کموی هر ورځ عمل نه دوا کیرت اجر وبي قال حدثنا الوكيع بن ابراهيم قال حدثنا حمزه بن ابي سفيان قال سمعت سالم يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بركتنا قلبا الا قلبا زاريا مگر هغه سپای چې عادتي د شکور وي فلا یؤکل بیا ونسی خوړل دا شکور کنه چې سپای پر وګدنه وکړو دا شکور ونسی خوړل وقوله تعالی يسالونك ماذا احل لهم دی پښتنه کوي ته چې سره حل الله دی لپاره الا قولی سریع الحساب قل احل لهم الطيبات و ايوه دا کنه دا الا قوله سریع الحساب پر آیات سے والذین والذین اجترحوا السیئات صرف کنه شیب شیو دی رو غلی دی کنه شا اجترحوا السیئات دا اجترحوا په معنا د اکتسبو سره دا دا چا د اکتسبو په معنا سره شو دا جوارح په معنا د کوسه به سره شو کنه وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس ویلی چې انا کل القلب کچر خروج نه وکړ سپی فقط افسده په تحقیق سره مردول یې کړو د شکر لاره خراب یې کړو د شکر لاره دری ورا خروب که پرید دی کنه نیزه نو کو بعدا معلم شو کنه دا بیا معلم سپای وگرده دلو فیضرب بیا وال شی و یعلم و تعلیم ورکول شی حتی یترک حتی که جه پرید دی خروب دی غشکور نو کرده هو ابن عمر او مکروب اللہ دا ایده غشکور لر عبدالله ابن عمر سای جس پی خروب دی نکره دی جه حرام نه مکرو دا وقال عطا ان شربت دم کچر وصل د سپیونه وینه ولم یکل غشا نظر او خړه دا بیا ډیر کمالیس پیدا چا غراتی شي خوري آغا وینه و آغا سکیم صحیح صحیح لچه غیسه دعا ملک دوری کنا فکل بیدا خورا وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فزير عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت موت ان قوم نسيد بهذا الكلام مش خدا سے خلق کی شکریہ کی بدے کا زناور سرا فقال رسول الله برکت او فرج ازار سب دا کلابک المعلمت و ذکرت اسم الله فقل مما امسکنا علیکا وین قتلنا کنا گار کا مرکڑا ہویا الا ان ياكل الكلب البته که چیرې د سپای خوروک زنه وکړو بیا یې نه خوره فین یا خوا یا کورا زړه دې دې چې یو د سپای چې انما امسکه على نفسي دې نیولې د شکر په زور خپل باندې کړه ته ته الله دی ولا غیر خالتها کلاب من غیرها او که چیرې کاکل دې سپی سره سپی غیر دې معلم سپی نه نه رسي فلا تاكل باب السيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثه شکور به او وشتلو کنه او و ده وشتو پو پیده چه هم وشتو خو مطلب دادا چه ایس چه کم در پریواتو کیز دینا ورک شو ایس چه ورک شو چه کم نکنه غوڑه وینا نوس نه ده غاس مسلسل خو یو ورز یا دوی ورز یا دری ورز دینا ورک نه خو ده غاس مسلسل یا غوڑه یا او بیا خیر شده میندو مرد میندو ایس چه مرد میندو ده خو رک رو ده کنه درو پده شو خدا چه مسلسل ده غاس تلاش وی که چه کم نکنه زنه وی ناو می ده شو وی نوی دوائم ادا چه آغا تو ده غشی چه کم ده کنا اثار وی وی پشه ای بل کنا ده حسرات الارض دی کنا ایده ده چی چله و ایده ده خورل اثار وی نوی پشه چه یا منگورا اثار وی پشه یا سربینی اثار وی پشه کنا یا بل تشی اثار وی پشه کنا چه ایغه مڑکڑا وی کنا بل تشی اثار وی پشه تو ده غشی اثار وی پشه بیا ده خورو ده رو ده خوله چه بدبو یا نوی کرده دلا کنا و که زیود بدبو کرده ولی بیا ده حرم ده و کالک بدبو یوی پشه بیا خلاف اولادا مکرو ده کنا سوا دې چې ګاکې د سپای دې ته دې نرس پی سره و دا نرس پی دا سی چې لم یذکر اسم الله علیها فامسکنا بیرول سی شکور وقتل عمری کو فلا تاکل بما فإن کلا تدری ایها قتل چې بده سوي چې کیم عمر کړه دا کنه وانا میت سیدا کجرو وشتلو تو بغشی من شکور فوجدته بیل من دون غشکور بعد یوم او یومین لیس به الا اثر السهم کا کنا فیقتفی اثره بیا ور پسیوی د شکور ځان اثره پیغه تلاش ته د شکور پسې کنا ورس کې به د شکور پسې ور پسیوی په طلاق پسې ال یومین و ثلاثه د دوه درې ورځې ثم یجده میتن در اور چې میمه د شکور لره مړ و بی صحبه قال رسول برکوه چې یاکل ان شاء الله لك خوشی باب اذا وجد ما سيد قلبا اخر جميع سره د شکور بل سپای کنه تو د سپینا بل سپای چې کیندا کنه اغا در سره بشه شریک یو بی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبت عن عبدالله ابن ابی السفر عن عن الشعبی عن عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارسل قلبی و اسمی و دخلائی نوما پو اخلا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارسلت قلبك وسمیت فاقضا فقتل فاقلا خروکی چیز نکڑی فلا تا قل بیده نخره کنا فإنما أمسك على نفسي قلت إن أرسل إني أرسل قلبي زمو كلا كلا خلوص كس باي پشکور پسه